نو موږ به ستاسې څخه ستاسې صغیره یا کوچني ګناهونه لرې کو یعنی در معاب به یې کو او موږ به تاسې د ننوتلو ډېر ښه ځای ته ننباسو چې هغه جنت دی نو الله عز وجل په دغه آیات شریف سره د هغو کسانو دپاره په خپل فضل او احسان د جنت د داخلېدلو ضمانت وکړي کم کسان هغه چې د لوی ګناهو څخه ځان وساتي دا ولې ځکه کوچني ګناهونه د پنځو لمانځو په ادا کولو د جمعې د لمانځه په ادا کولو د روژې د میاشتې په روژه نیولو سره معافیږي او بخښل کیږي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر رواه مسلم وغيره يعني تنزل منزنا او جماعت تر بوري او د روژې میاشت تر بلې روژې پورې لرې کوونکي د هغه کوچنیو ګناهو دي کم چې د دوی په مابین کې کیږي په دې شرط چې د لویو ګناهو څخه ځان وساتل سي نو مسلمان وروره د تلاوت سوي آیات شریف او حدیث شریف څخه موږ ته دا را معلومه شوه چې د یوه مسلمان د پاره د لوی ګناهو څخه ځان ساتل یو ډیر مهم او ګټور کار دی خو د دې لپاره چې د لوی ګناهو څخه ځان وساتو نو دا لازمه ده چې لوی ګناهونه وپیژنو او د ګناهو د پیژندلو د اهمیت په باره کې حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه وایي خلق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د خیر او ثواب د کارو پوښتنه کول خو ما د شر او د ګناه د کارو پوښتنه ځینې کول دا د پاره د دې چې په بې خبرتیا سره د شر په کار کې ونه لوېږم رواه البخاري ومسلم د شر څخه ونه پیژني خامخا په شر کې لویږي نو ما د خپل مسلمان ورونو د پاره دا مفید او ګټور وبلل چې په دغه اوسنۍ سلسله کې هغه کبائر ګناهونه حرام کارونه او منعسم کارونه بیان کم کم چې امام شمس الدین الذهبي په خپل هغه کتاب کې ذکر کړی دی چې د الکبائر په نامه سره یادیږي او پر هغه سربېره ځینې هغه نور لوی ګناهونه بیان کم کم چې نور علما کرامو په مختلفو ځایو کې په خپلو کتابو کې ذکر کړي او یاد کړي دي او د دغو ګناهو د بدوالي د اثبات لپاره به د کتاب الله او د هغه صحیح احادیث څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه ثابت دي دلائل درته ذکر او بیان کم وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم ورونو علماء کرام د کبیره ګناهو د شمیر او عدد په باره کې اختلاف لري څوک وایي چې کبیره ګناهونه اوجه او د هغو دلیل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه قول دی چې فرمایي اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات متفق عليه يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفر چې د اوو وژونکو هلاکونکو کارو څخه ځان وساتي صحابه کرام وویل یا رسول الله هغه څه چې دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د الله جل جلاله سره د یو شي یا یو چا شریکول او سحر او بلا حق د هغه انسان وجل چې د هغه وژنه الله جل جلاله حرام کړی وي او د یتیم د مال خوړل د سد او ربا خوړل او د جنگ په ورځ و دشمن ته شا ګرځول یعنی په جنگ او جهاد کې چیرته او پر پاکو بے خبرو مؤمنو شدو د ناپاکۍ تحمت ویل خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي کبیره ګناهونه په عوض د دې چې اوجه وي و اویاو ته نږدې دي او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول صحیح دی او هغه حدیث شریف چې دغه اوس وویل سو په هغه کې داسې لفظ نشته چې پر دې دلالت وکړي چې لوی ګناهونه فقط دغه اوه شی دي او نور نسته بلکې تاسې دغه یوه قانون ته همیشه متوجه اوسئ د دې دپاره چې یوه ګناه د لو او کبیره ګناه وبلل سي باید په هغه ګناه باید په هغه ګناه کې یو د دغه درو شیانو څخه موجود وي یا به د هغې ګناه په کولو سره وکوونکي ته په دې دنیا کې په حد او قصاص سره جزا ورکول کیږي لکه په قتل غلا زنا شراب څښل یا پر پاکې مسلمانې ښځې د فحشا تهمت ویل په دغه ټولو کې شرعي جزا چې حد او قصاص ورته ویل کېږي سته یا به د هغې ګناه وکوونکي ته په آخرت کې په عذاب او الهي غضب سره وعده ورکول سوې وي یا به د هغې ګناه پر کوونکي رسول الله صلی الله علیه و وسلم لعنت ویلی وي نو هر هغه ګناه چې د هغې وکوونکي ته یو د دغه درو شیانو څخه متوجه وي هغه ګناه د لویو او کبیره ګناهو څخه ده اول هغه ګناه چې کول یې په دې دنیا کې حد او قصاص ولري دوهم هغه ګناه چې کوونکي ته یې په آخرت کې په عذاب یا الهي غضب سره وعده ورکول شوې وي دریم هغه ګناه چې پر کوونکي یې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لعنت ویلی وي نو د دغه درو قسمو څخه هره ګناه کبیره یا لویه ګناه ده او دا هم باید راته معلومه وي چې ځینې لوی ګناهونه پر ځینې نورو لوی ګناهو لوی او شدید دي یعنی په لوی ګناهو کې هم درجه سته اوله لو یا کبیره ګناه شرک دی په کبائرو کې اوله او تر ټولو شدیده لو او کبیره ګناه شرک دی او شرک پر دوه قسمه دی د شرک اول قسم هغه دی چې یو بل شی د الله جل جلاله سره مثل سیال شرک او معبود وګرځول شي او د ده جل جلاله سره عبادت کیږي دغه بل شی نو عام تر دی که درخته وي که ډبره که لمر وي که سپوږمۍ که نبي وي که ښه سړی که پیر وي که ولي که ستوری وي که ملکه که قبر وي که زیارت او د دغه په مثل سره هر شی چې په عبادت کولو کې د الله جل جلاله سره شریک وګرځول شي دغه نو هغه ښکاره او روښانه شرک دی دا هغه شرک اکبر دی کم چې الله جل جلاله د سورة النساء په اته څلوېښت نمبر آیات کې ذکر کړی دی او فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني بشك الله جل جلاله دا نبخشي چې د د جل جلاله سره دې په عبادت کې یو څوک یا یو شی شریک وګرځول سي او هغه ګناه چې تر شرک شته وي و هغه چاته بخشي چې د د عز وجل خوښه وي که لو ګناه وي که کوچنی یعنی مشرک ته هیڅ کله عفو او بخښنه نه کیږي بلکې دوزخ یې دائمي او ابدي ځای دی خو تر شرک راکښته که کبیره ګناهونه وي که صغیره د مغفرت وړ او لایق دي او دا هم الله جل جلاله د سورة المائده په دو اویا نمبر آیات کې فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يعني بشك هر هغه څوک چې د الله جل جلاله سره شریک ونیسي نو خامخا الله عز وجل پر دغه مشرک جنت حرام کړی دی او د د ځای د دوزخ اور دی ورونو د شرک په باره کې خورا ډیر آیاتونه شته خو زه به د وخت د مراعت په سبب په دغونه کفایت وکم مقصد دا چې هر هغه څوک چې الله عز وجل لره شریک ونیسي او پر دغه شرک مړ سي هغه کافر دی او په یقیني ډول سره د ابدي دوزخیانو څخه دی او هر هغه څوک چې یوازې پر الله جل جلاله ایمان لري او بل یې هیڅوک او هیڅ شی نه ورسره شریک کړي او پر دغه ایمان وفات سي هغه د جنتانو څخه دی که څه هم د خپلو ګناهو پر اندازه په اور کې عذاب ورکول سي خو دا یې جنت دی په صحیح حدیث شریف کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا په اکبر الکبائر مو خبر کم یعنی هغه چې په لوی ګناهو کې لوی دي په هغه مو خبر کم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه د پوښتنې جمله درې واره تکرار کړه ورونو د یوې خبرې یا یوې پوښتنې تکرارول د دې دپاره وي چې حاضرین ښه متوجه سي چې خبره مهمه او د توجه وړ ده نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره وفرمایل آیا په اکبر الخیر مو خبر کم اصحاب کرام وویل هو یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الاشراک بالله الله جل جلاله لره یو شی شرکول وعقوق الوالدین د مور او پلار عاقول یا آزارول تر دغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه جمله یا دغه خبر بیانول تکیه کړې و او بیا کښېنستی لکه یو څوک چې د مهم شي و بیانولو ته آماده شي او وی فرمایل الا وقول الزور الا وشهادة الزور یعنی خبر اوسی درواغ او باطل خبرې خبر اوسي د درواغ او باطل شاهدي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه جمله دونه تکرار کړه چې اصحاب کرام وایي موږ د ځانو سره وویل کشکې نور چپ شي رواه البخاري ومسلم والترمذي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وابن ماجه واحمد يعني كچا اسلام پريشاوه مشرک سو یا یې بل دین اختیار کړي مړی کړي او د شرک دوهم قسم په عبادتو کې ریا ده لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة الكهف په یو سل لسم نمبر آیات کې فرمایي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا یعنی هر څوک چې په آخرت کې د خپل رب سره د ښه ملاقات او ښه مخامخ کېدلو امید لري نو همیشه د ښه صالح عمل کوي او هیڅوک یې د خپل رب په عبادت کې نه شریکوي ورونو په هر عبادت کې چې بېله الله جل جلاله بل هر څوک په هر قسم سره شریک سي په هغه عبادت کې خیر نسته بلکې په هغه عبادت سره بیرته د دغه عابد مخ ویشتل کیږي او نه ځینې قبلول کیږي نو موږ مسلمانان باید خپل ټول عبادتونه او ښه عملونه یوازې او یوازې د الله عز وجل د رضا او اطاعت دپاره وکړو د خیر په هر کار کې مو باید نوم یا د یو چا خوشحالول یا د ریا ځان ښکاره کولو قصد او اراده نه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي ایاکم والشرک الاصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر قال الرياء يقول الله تعالى يوم يجازي العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين تراءونهم باعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه البيهقي يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل د شرک اصغر څخه ځانونه وساتي يعني د کوچني شرک څخه لري ګرځي صحابه کرام وویل یا رسول الله شرک اصغر څه دي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل ریا په هغه ورځ چې الله جل جلاله و بندگانو ته د دوی د عملو بدله او جزا ورکوي نو به وریاکارانو ته ووایي و هغو کسانو ته ورسي چې تاسې په دنیا کې و دوی ته په خپلو عملو سره ځانونه ښکاره کول او وګورئ چې آیا د دوی سره د خپلو عملو بدله پیدا کولای شئ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث قدسی کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي ومن عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء رواه مسلم وابن ماجه الله عز وجل فرمایي کچا یو عمل وکي او په هغه کې بل څوک ما سره شریک کړي دغه عمل یې د هغه چا د پاره دی چې هغه زما سره شریک کړی دی او زه د هغه عمل څخه بیزاره یم او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به رواه البخاري ومسلم یعنی که د یو چا عمل د دې د پاره وو چې په خلقو کې شهرت پیدا کې الله عز وجل به دغه د دریا و خلقو ته ورښکاره کړي او که چا پر یا سره یو کار کاوه الله عز وجل به یې د قیامت په ورځ رسوا او شرمنده کړي ورونو که څه هم د حدیث شریف لفظ په عربي سره ویل او بیا د هغه ترجمه په پښتو سره بیانول بحث او مضمون خوندور او شایسته کوي خو د بحث مضمون ډیر اوږدیږي او د فتو عدد ورسره زیاتیږي نو د مسلمان ورورو د اقتصاد او راحت د مراعتولو په سبب تر دې وروسته یوازې د حدیث شریف ترجمه په پښتو سره رانقلوم ځکه یو وار په عربي سره د حدیث شریف ویل او بیا یې په پښتو سره ترجمه کول د مضمون د اوږدېدلو سبب ګرځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل ډیر روژاکان داسې دي چې دوی لره د دوی د روژې څخه بې له لوږې او تندې بله فایده نشته او ډیر داسې کسان دي چې د شپې ولاړ دي لمونځونه کوي خو دوی لره بې له بیدارخوابۍ بله فایده نشته رواه ابن ماجه یعنی هغه لمونځ او روژه چې یوازې د الله عز وجل د پاره نه وي هغه لره هیڅ اجر او ثواب نشته همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه روایت کیږي چې وی فرمایل هر هغه څوک چې د شهرت او ریا د پاره عمل کوي د هغه چا په مثل دی چې کڅوړه یې د شګو ډکه کړې وي او بازار ته ولاړ شي غواړي چې په دغه شګو سره یو شی رانیسي نو کوم وخت چې د دکاندار په حضور دغه کڅوړه خلاصه کی هغه شګي وي او دکاندار یې پر مخ په وولي نو د ده د دغه کڅوړې څخه بله فایده نشته بې له دې څخه چې خلکو به ویل څونه ډکه کڅوړه وه او دکاندار هیڅ شی په ور نه کړي نو هر هغه څوک چې د شهرت او ریا دپاره عمل کوي هغه هم دغسې دی یعنی موږ و هغه شیانو ته رسېدلي یو چې دغه کفارو یا ریاکارانو کم نیک عمل کړی وو پس موږ به هغه د دوی نیک عمل د ګرد په شان وګرځو یعنی هر هغه عملونه چې بې له رضا څخه د الله عز وجل د شهرت او ریا دپاره وي الله جل جلاله د هغه ثواب باطلوي او داسې ګرځوي لکه هبا منصور ورونو هباء منصورا وهغه ګز ته ویل کېږي چې د لمر په شعاع یا وړانګو کې معلومېږي تر کلکین یا تر یوه سري چې د لمر وړانګه رالوېدلې وي او په دغه وړانګه کې هغه کوچنۍ ذرات معلومېږي دغه ذرات څونه عبس او بې فایدې شیان دي همدارنګه د ریاکارانو عملونه هم بې فایدې او بې معنا عمل دی هو کوونکي به یې په هغه پورې زړه تړلی وي چې زه خو ښه عمل کوم مګر د قیامت په ورځ هغه عمل دغسې عبس او بېهوده وګرځي لکه دغه ګرد د ځینو حکما رحمهم الله څخه پوښتنه وسوه چې مخلص څوک دی ویل مخلص هغه څوک دی چې خپلې نیکۍ داسې پټوي لکه ګناهونه چې پټوي او د ځینو څخه پوښتنه وسوه چې د اخلاص مقصد څه شي دی ویل د اخلاص څخه مقصد دا دی چې د خلقو ښه ویل خوښ ونه لري یعنی دا چې خلق ستا صفت کوي ته په هغه سره نه یې راځې بلکې د عمل کولو څخه دې یوازې د الله عز وجل رضا مقصد وي دغه ته اخلاص ویل کیږي دوهمه لو یا کبیره ګناه ورو په کبیره ګناهو کې دوهمه لو ګناه قتل النفس دی یعنی د یو چا وژل الله جل جلاله د سورة النساء په دوی نمبر آیات کې فرمایي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يعني هر هغه څوک چې یو مؤمن په قصد سره ووژني نو د ده جزا دوزخ دی په داسې حال کې چې دی به همیشه په دغه دوزخ کې وي او الله جل جلاله پر دغه قاتل قهر او غضب کړی دی او الله جل جلاله دغه قاتل د خپل رحمت څخه لرې کړی دی او الله جل جلاله دغه قاتل لره ډېر لوی عذاب تیار کړی او آماده کړی دی سبحان الله د قاتل د پاره څو قسمه عذابونه یاد سوه تاسې دغه آیات شریف او ترجمه او ترجمه یې دوهم وار نه بلکې نور څو واره په تکرار سره واورئ او بیا نن ورځ وځینو ملکو او قومو ته وګورئ چې آیا هلته د انسان تر وینې بل ارزانه شی شته او د انسان تر وژلو بل آسانه کار او ښه تجارت شته او د دغه وژلو په کار کې هغه کسان چې د بشر د حقوقو او انسانیت نارې هم وهي تر هر چا د مخه دي په یوه ورځ نه بلکې په یوه ساعت کې ښارونه او قومونه د مځکې د مخ څخه نیز او نابود کې ښځې کونډیانې او واړه ماشومان یتمان کې خو بیا هم دوی د بشر او د ښځو د حقوقو دعوې کوي همدارنګه الله عز وجل د سورة الفرقان په اته شپېته نه شپېته او اویا نمبر آیاتو کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يعني الرحمن جل جلاله بندقان هذا كسان دي چې الله جل جلاله سرب المعبد معبود نه يعني شرك نكوي او دي هذا نفس يا انسان نوجني وژني چې الله جل جلاله د هغه وجل حرام کړی دی مګر که یې وجل په حق سره یې وجنې چې قصاص او د زنا رجم دی او دوی زنا نه کوي او که یو څوک یو د دغو درو کارو څخه وکړي چې هر یو ته د دغه کارو د ګناهو مور ویل کیږي هغه به د خپل ګناه په هر لحظه به یې نور هم عذاب پسې زیاتیږي الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مگر هر هغه څوک چې د دغه ذکر سو بدو کارو څخه توبه وکاږي او ایمان راوړي او بیا نیک او صالح عمل وکړي الله جل جلاله به د دوی ګناهونه په نیکیو سره ور بدل کړي او الله عز وجل ښه بخښونکی او ډېر رحم کوونکی دی وروڼو د قتل یا د انسان د وژلو په باره کې نور هم ډېر شدید آیاتونه شته خو زه به د وخت په لحاظ د هغو تر تلاوت تېر سم او اوس په دغه باره کې نبوي مطهره احادیث واورئ اولا هغه حدیث شریف خو به مو په یاد وي چې موږ د بحث په شروع کې بیان کوي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د اوو هلاکونکو بربادونکو وژونکو کارو څخه ځان وساتي صحابه کرامو وویل یا رسول الله هغه څه شي دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل شرک سحر د یو نفس یا انسان وژل مګر په حق سره د یتیم د مال خوړل د سود یا ربا خوړل د جنگ او جهاد په ورځ شاته تلل پر پاکو بې خبرو مؤمنو ښځو تهمت ویل رواه البخاري و مسلم ورونو دغه حدیث شریف په یاد ولرئ ځکه زموږ په وروستني بحث کې دغه ټول شیان ذکر کیږي او دغه حدیث شریف ته د اوو هلاکونکو یا د موبقات په نامه سره اشاره کوو نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه حدیث شریف کې قتل یا د یو مسلمان وجل د قاتل د پاره هلاک بللی دی یو سړي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله د الله عز وجل په حضور کومه ګناه ډېره لوی ده رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل دا چې ته د الله عز وجل د پاره مثل او شریک وګرځوې سړي ویل بیا کومه ګناه ډېره لوی ده رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل دا چې د لوږې د بیرې څخه خپل اولاد ووژنې سړي وویل بیا کومه ګناه ډېره لوی ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دا چې د همسایه د ښځې سره زنا وسي رواه البخاري ومسلم او الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه قول تصدیق په قران مجید کې نازل کړي کوم چې د سورة الفرقان په اتش پته نمبر آیات کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اساما ده دغه آیات شریف ترجمه مو مخکې د سبان کړی ده او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي کم وخت چې دوه مسلمانان تورې په لاس مخ په مخ سره ودرېږي یا توپک توپنچه کلاشینکوپ اسلحه په لاس مخ په مخ سره ودرېږي یعنی دوه مسلمانان د جنگ د پاره یو پر بل اسلحه سره راواخلي نو قاتل او مقتول دواړه په اور کې دي راوی د حدیث شریف وایي ما ورته وویل یا رسول الله قاتل خو معلومه ده چې قتل یې وکړي د مقتول څه ګناه ده د وژل سوي سړي څه ګناه ده چې دوزخ ته ځي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل ځکه ده هم د خپل مقابل طرف د وجلو کوشش کاوه رواه البخاری و مسلم و ابو داود امام ابو سلیمان الخطابی رحمت الله علیه د دغه حدیث شریف په ترجمه کې وایي دغه قاتل او مقتول دواړه هغه وخت په اور کې دي چې دوی د یوې دښمنۍ په سبب یو د بل سره جنگ کوي د قوم په طرفداري یا د دنیا د طلب یا د چوکۍ د پاره یا د لوړوالي د پاره یو د بل سره جنگ کوي مګر هر هغه څوک چې د باغیانو سره پر شرعي طریقه جنګیږي یا د خپل ځان او خپل ناموس څخه دفاع کوي او ووژل شي هغه مقتول په دغه حکم کې نه دی داخل ځکه هغه د ځان د دفاع لپاره په جنګ کولو مکلف دی او د هغه دا مقصد نه دی چې خامخا باید مقابل طرف ووژنم بلکې د ځان خلاصوالي یې مقصد دی که یو چا د باغي یا قاطع طریق سره جنگ کاوه د هغه د وژلو کوشش دی نه کوي بلکې د ځان دفاع دی کوي که هغه باغي یا قاطع طریق غله دی پرېښاوه نو دی د نفس نه په پسې کېږي چې یا والله که دې پرېږدم چې ودې نه وژنم مقصد دا چې دغه حدیث شریف د دغو خلقو په باره کې نه دی چې د ځان دفاع کوي خو هغه کسان چې مخکې مو وویل کم چې د قومیت په سبب یا د کرسي او ریاست په سبب یا د پیسو او نورو دنیوي امورو د پاره جنګیږي هغه کسان که څه هم ووژل شي د دغه حدیث شریف په حکم کې په حکم په اور کې دي والله اعلم او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي تر ما وروسته مه کافران کېږي یا تر ما وروسته و کفر ته رجوع مه کوئ چې ځینې ستاسې د ځینو نورو غاړې وهي دا چې مسلمانان په خپل مابین کې یو د بل سره جنګونه کوي او یو د بل سره وژني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا و کفر ته رجوع بللې ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اول هغه شی چې د قیامت په ورځ د خلقو په مابین کې فیصله کیږي هغه ویني دي رواه البخاري ومسلم وغيرهما یعنی د قیامت په ورځ د الهي دربار څخه اولنۍ فیصلې او حکمونه د قتل او قتال په متعلق صادریږي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په صحیح حدیث شریف کې فرمایي د الله عز وجل په نیز د یو مؤمن وجل د دنیا تر زائلېدلو او خرابېدلو عظیم او مهم دی رواه الترمذي والنسائي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي اکبر الكبائر الاشراک بالله وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري وغيره يعني فلوي گناهوك ترتول لي دغه دريش يعني اول دا الله عز وجل سره یو څوک یا یو شی شریکول دوهم د یو انسان وجل دریم په درواغو قسم یادول ورونو غمسه یعنی غوټه سو غمز یعنی غوټه کول او د درواغ و قسم ته ځکه یمین الغموس ویل کیږي چې دغه د درواغ و قسم خپل خاوند یوار په یوار په ګناه کې غوټه کوي او بیا یې د دوزخ په اور کې غوټه کوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي که چا د یو مسلمان پر وژلو په نیمه خبره سره کومک وکړي په داسې حال کې به د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي چې د ده د دوو سترګو په مابین کې به نوشته وي آیس من رحمت الله تعالی یعنی د الله جل جلاله د رحمت څخه نا امیده رواه احمد سبحان الله دغه سړي قتل نه دی کړی بلکې د یو چا د وژلو د پاره یې پوره نه بلکې نیمه خبره کړې ده خو د قیامت په ورځ به یې پر تندي لیکل سوي وي چې د الله تعالی د رحمت څخه ناامیده د معاویه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دا ممکنه ده چې الله عز وجل د هرې ګناه عفو او بخښنه وکړي بې له دې څخه چې یو سړی کافر مړ شي یا یو مسلمان په قصد سره ووژني وروڼو اوس خو مو د قتل او د یو مسلمان د وژلو په باره کې د الله جل جلاله قول واورېدی او هم مو د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مطهره احادیث واورېدل چې د اسلام په سپېځلي او پاک دین کې د قاتل څونه بد ویل سوي دي او په آخرت کې څونه شدید عذابونه ورته ګوري خو بدبختانه د ډیرو کلو راهیسې زموږ په ګران وطن کې د انسانانو پر سرو د قتل او وژلو ژرندې ګرځي آیا دغه بې پروا قاتلان وجې ته نه دي متوجه چې یوه ورځ خامخا د دې فاني دنیا څخه تلونکي یو او د جبار او قهار رب عز وجل په حضور کې به خامخا د خپل دغه بې رحمه عملو حساب را سره کیږي ورونو دنیا تېرېدونکې ده تاسې نه ګورئ چې د دغه دیرشو کلو په جریان کې څونه ظالم او مستبد انسانان تر خاورو لاندې سوه عزت او کرسی یې څه سوه باغونه او جایدادونه یې څه سوه امریت او پیسو هیڅ وفا نه ورسره وکړه په تش لاس د عادل رب جل جلاله و حضور ته ورغله پر خپلو ځانو یې مه تجربه کوئ هوشار هغه دی چې په نور سره عبرت واخلي حسن بصری رحمه الله و عمر ابن عبد العزيز ته ولیکل اما بعد که د نوح علیه السلام عمر ولري او د سلیمان علیه السلام پاچهي ولري او د ابراهیم علیه السلام یقین ولري او د لقمان علیه السلام حکمت ولري بیا هم خامخا ستا په مخ کې د مرګ سختۍ سته او تر مرګ وروسته هلته دوه کوره دي که د یوه څخه خطا سوې په هغه بل ننوځې یعنې تر مرګ وروسته یا جنت دی یا دوزخ که د جنت د لاسه ورکوي په دوزخ ننوځې ورونو آیا تاسې دغه فکر کړی دی چې ستاسې د ورتګ ځای به څه شي وي خدا دې په یقین سره درته معلومه وي چې د یو مسلمان قاتل او وژونکی د الله عز وجل په وعده او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په شاهدی سره خامخا دوزخ ته تلونکی دی الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول د مسلمان د وژلو او د دوزخ د اور څخه وساتي آمین یا رب العالمین درې ملو یا کبیره ګناه ورو درېیمه کبیره ګناه سحر دی ځکه ساحر باید خامخا اول کافر سي او بیا سحر وکړي الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو دوه نمبر آیات کې فرمایي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني يهود ده هغه شي متابعت وکي چې شیطانانو یا پیرانانو به د سليمان عليه السلام د پاچاهي په زمانه کې وایه نو دغه يهودو کتاب الله پرېښاوه او د پیرانانو څخه د سحر په زده کولو او کولو مشغول شوه او د ملعون شیطان و انسانانو ته د سحر په شوولو کې بل مقصد نه وو بې له دې څخه چې مشرکان او کافران ځینې جوړ کړي الله عز وجل نور هم پسې فرمایي وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون او دغه يهودو متابعت کاوه د هغه شي چې د بابل په شار کې پر دوو ملائکو هاروت او ماروت نازل سوی وو او دغه دوو ملائکو وهي چاته د سحر شوونه نه کول تر څو چې دوی دواړو ملوکو به ورته وویل په تحقیق موږ دواړه د الله جل جلاله د طرفه امتحان او ازمایښت یو نو د سحر په زده کولو او روابللو مکافر کېږه نو زده کاوه به دغه خلقو د دغه دوو ملائکو څخه هغه شی چې د ښځې او خاوند په مابین کې به یې جلاوالی راوستی او نه و دوی ضرر رسونکي و هیچا ته په دغه سحر سره مګر په حکم د الله او دغه يهود هغه شی زده کوي چې و دوی ته ضرر رسوي او نفع نه ورسوي او خامخا دغه يهود په دې سره پوهېدل هر هغه څوک چې سحر رانیسي او زده کوي دلره په آخرت کې د نیکۍ هیڅ برخه نشته او خامخا ډېر بد دی هغه شی چې دوی رانیولی دی د خپلو ځانو دپاره که چیرې دوی پوهېدلی ورونو البته د مشرف آیاتو په ترجمه به یو څه پوهېدلي یاست که نه بیا هم و دغه راتلونکي تفصیل ته غوږ ونیسئ یهودو دین او آسماني کتاب پرېښاوه د سحر جادو او کودو تابع سوه اوس نو سحر څنګه او د کومه ځای څخه پیدا شو سحر د دوو طرفو څخه په خلقو کې نشر شوی او پیدا شوی دی اول د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې کم وخت چې پیرانانو او انسانانو ګډ ژوند سره کاوه نو د هغه وخت انسانان چې یهود وه د شیطانانو څخه کوډې زده کولې او د دغه سحر یا کوډي نسبت به یې و سلیمان علیه السلام ته کاوه چې دا کوډي او سحر موږ ته د ده علیه السلام څخه راپاته دي او د علیه السلام هم د دغه کوډو په واسطه پر خلقو حکومت کاوه نو ځکه الله جل جلاله د دوی د دغه خبرې په ردولو کې وفرمایل چې دا کار کفر دی یعنی یهودو د هغه شي متابعت وکړي چې شیطانانو یا پیرانانو به د سلیمان علیه السلام د پاچهۍ په زمانه کې وایه نو دغه یهودو کتاب الله پرېښاوه او د پیرانانو څخه د سحر په زده کولو او کولو مشغول شوه دوهم سحر او کوډي د هاروت او ماروت د طرفه عامي او ډېری نشر شوې چې دا دوه ملایکې وې او د بابل په ښار کې چې په عراق کې دوی د انسانانو په شکل او چهره اوسېدلې او دوی ته د سحر او جادو علم ښه پوره ور معلومو د سحر د زده کولو دپاره چې به هر څوک و دوی ته ورتله دوی به هغه ته اول نصیحت کاوه چې سحر مه زده کوه ځکه د سحر د روابللو په سبب انسان کافر کیږي او ایمان د لاسه ورکوي که به د دغه نصیحت سره سره هغه د سحر غوښتونکي بیا هم د سحر د زده کولو څخه لاس نه اخیستی نو یې سحر وشاوه او الله جل جلاله د هاروت او ماروت په واسطه د خپل بندگانو ازموینه کول نو الله عز وجل فرمایي وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر او دغه يهودو د هغه شي متابعت کاوه چې د بابل په شار کې پر دوه ملائکو هاروت او ماروت نازل شوی وو او دغه دوه ملائکو و هیڅ چاته د سحر شوونه نه کول ترڅو چې دوی دواړو ملکو به ورته وویل په تحقیق موږ دواړي د الله جل جلاله د طرفه امتحان او آزمایښت یو نو د سحر په زده کولو او روابللو مه کافر کېږه یا ځان مه کافر کوه خو بیا به هم دغه خلق یا یهود د دغه ملایکو په نصیحت نه قانع کېدل او سحر به زده کاوه الله عز وجل فرمایي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نو زده کاوه به دغه خلقو د دغه دوو ملائکو څخه هغه شی چې د خاوند او د ښځې په مابین کې به یې جلاوالی راوستی وما هم بضارین به من احد الا باذن الله او نه و دوی ضرر رسونکي و هیچا ته په دغه سحر سره مګر په حکم د الله لطفا ستا واړوه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نو زکاوه به دغه خلقو د دغه دوو ملایکو څخه هغه شي چې د خاوند او د ښځې په مابین کې به یې جلاوالی راوستی وما هم بضارین به من احد الا باذن الله او نه و دوی ضرر رسونکي و هیچا ته په دغه سحر سره مګر په حکم د الله جل جلاله یعنی په خپل سحر و چاته نفع او ضرر نسی رسولای خو که نفع او ضرر رسوي هغه هم د الله جل جلاله په حکم او اراده سره دي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې د دغسې علومو څخه و آخرت ته هیڅ ګټه او فایده نه رسېږي نه رسېږي بلکې د فایدې په عوض کې ډېر نقصان رسوونکي دي سحر په دنیا او آخرت کې بې له ضرر او تاوانه بل شی لاسته نه راوړي او بې له ارادې د الله جل جلاله هیڅ اثر هم نه لري او نه یې کولای شي نو که دغه یهودو یا اوسني کوډګرانو د سحر په عوض او بدل کې دیني علوم یا د کتاب الله علم زده کړی وای د دواړو دارینو اجر او ثواب به یې په نصیب سوی وای مګر کم وخت چې دوی دین او کتاب الله پرېښول نو د دنیا او آخرت تاوانیان شول. شاعر وايي، چې په سود او په زیان څوک نه پوهېږي، هغه کله خپل مقصد ته ورسېږي. نو نن ورځ به ته ډېرې کورنۍ او ډېر انسانان ووینې، چې د جهالت او ګمراهۍ په سبب په سحري کارو مشغوله کېږي او دوی دا ګمان کوي، چې سحر فقط حرام دی، خو دوی نه پوهېږي، چې سحر او د هغه کول کفر دی. او په دې دنیا کې د ساحر جزا د هغه وژل دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د موبقات یا د اوو هلاکونکو کارو په حدیث شریف کې فرمایي اجتنبوا سبع الموبقات او د هغو د جملې څخه یې یو هم سحر ذکر کړی دی موبقات یعنی وژونکي او هلاکونکي نو انسان باید د خپل رب د عذاب څخه ځان وساتي او په داسې کار کې ځان نکي داخل چې په هغه سره د دنیا او آخرت تاواني سي همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه روایت دی چې فرمایي د ساحر جزا په توره سره وهل دي یعنی په توره سره یې باید سر ورپریزي خو په حقیقت کې دا حدیث نه بلکې د جندب رضی الله تعالی عنه قول د بجاله ابن عبده رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر خپل وفات یو کال د مخه مستلیک راولېږي چې په هغه کې لیکلي وه هر ساحر او ساحره ښځه ووژني وهب ابن منبه رضی الله تعالی عنه وایي په ځینو کتابو کې مې لیدلي او ویلي دي چې الله جل جلاله فرمایي لا اله الا انا بې له ما څخه بل معبود نشته هر هغه څوک چې سحر کوي یا د هغه د پاره سحر کیږي زما څخه نه دی او هغه څوک زما څخه نه دی چې کوډي کوي یا د هغه د پاره کوډي کیږي د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې وایي کوډګر ساحر دی او ساحر کافر دی مشکات المصابيح د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل درې دي چې جنت ته نه داخليږي د شراب عملی یعنی هغه څوک چې همیشه شراب څښي او د صلې رحمې پرې کوونکی او هغه څوک چې د سحر تصدیق کوي او عقیده ورته لري رواه الامام احمد ورونو او خوندو دا د سحر په باره کې یو څه معلومات وه چې څونه بد او ناروا کار دی او کوونکي ته یې څونه سخت عذابونه ورکول کېږي خو بدبختانه نن ورځ زموږ په ټولنه کې ډېر انسانان د سحر په کولو مشغول او مبتلا دي خاصتا دا کار په ښځو کې خورا ډېر دی که د یوې ښځې خاوند د یوه ناوړه کار د کولو په سبب پر خپله ښځه په قهر سو یا ځینې ناراضه سو د دې په عوض چې ښځه ځان اصلاح کړي دا وکوډګر ته ورتغلي او هغه خدای ناترسه هم د پیسو د ګټلو دپاره ورته وایي، هو، ستا په خاوند سحر یا کوډې شوي دي. بیا نو په ښځه قسم قسم حرام کارونه کوي. مثلا دا به په خپل خاوند وخورې، دا به په وچښې، دا به په پلاني ځای کې ښخ کې، ما ته به دونه پیسې راوړې او داسې نور ناروا کارونه په وکړي چې ځینې وختونه د ځینو ښځو عفت او پاکي هم لوټ کړي. په دغه باره کې چې کوډګران په ښځو څنګه او څنګه کارونه کوي ډېر ثقه معلومات او واقعي کیسې را سره شته چې په بیانولو یې حیا راته درېږي او دا ځای یې د تفصیل لپاره هم مناسب نه بولم نو خوندو او وروڼو د الله جل جلاله څخه وبېرېږي خپل ځانونه د دوزخ د عذابه څخه وساتي کوډې او کوډګران پرېږدي د کوډو او کوډګر په عوض او بدله کې د خپلو حالاتو او امراضو اصلاح او علاج په قرآن مجید سره وکړي ساحران او کوډګران کافران دي ستاسې د دین او دنیا دشمنان دي څلرمه لو یا کبیره ګناه ورونه او خوند د لوی ګناهو د جملې څخه یوه لو او عظیمه ګناه د لمانځه پرېښول یا تر وخت ځنډول دي لمونځ که تر خپل وخت وځنډول سي دا هم لو او کبیره ګناه ده الله عز وجل د سورت مریم په نه پنځوس او شپېتم نمبر آیاتو کې فرمایي او عبادتو بیان کړی وو او تر هغه ورسته پر او تر هغه ورسته فرمایي چې تر دوی ورسته داسې بد انسانان پیدا سوه چې دوی لمونځ ضایع کړي د شهواتو او نفساني خواهشاتو متابعت یې وکړي نو ډېر ژر به دوی د خپل ډېر بد عاقبت سره یو ځای او پر دوی به هیڅ ظلم ونس رون عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په دغه آیات شریف کې د اضاعو د لفظ د ترجمه په باره کې وایي چې د اضاعو معنا دا نه ده چې لمونځ یې په کلي ډول سره پرېښاوه بلکې اضاعو یعنې تر خپلو وختو یې لمونځونه ځنډول سعید ابن المسیب رحمت الله علیه چې د تابعینو د ډیرو لوی علماو څخه دی وایي د لمانځه ضایع کول دا دي چې د ماپښین لمونځ تر مازدیګره وځنډوي د مازدیګر لمونځ تر ماښامه وځنډوي د ماښام لمونځ تر ماخوستنه وځنډوي د ماخوستن لمونځ تر سهاره وځنډوي او د سهار لمونځ د لمر ختو سره کوي او وایي که څوک پر دغه حال مړ شو او توبه یې نه وکښلې الله عز وجل په غی سره وعده ورکړې ده غی په دوزخ کې د یوې ډېرې بدې شیلې نوم دی او الله عز وجل د سورة الماعون په څلورم او پنځم نمبر آیاتو کې فرمایي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وايي ما د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه دغه کسان چې الله عز وجل فرمایي هم عن صلاتهم ساهون څوک دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل دا تر خپل وخت د لمانځه دندول نو الله عز وجل دغه کسان لمونځ کوونکي وبلل مګر څرنګه چې دوی د لمانځه په ادا کولو کې لټي او تنبلي کوي او تر خپلو وختو یې دندوي نو الله عز وجل په ویل سره وعده ورکړل او ویل و شدید عذاب ته ویل کیږي څوک وایي چې ویل په جهنم کې یوه کنده یا شیله ده که د دنیا غرونه ور ولویږي د دغه شیلې د حرارت او د اور د شدت څخه به یې ویلې الله جل جلاله دې موږ او تاسې ځینې وساتي نو دغه کنده یا شیله د هغو کسانو ځای دی چې په لمنځو کې سستي کوي او تر خپلو وختو یې ځنډوي او رکوع او سجده یې پوره نه کوي ورونو او خوندو تاسې پوهېږئ چې لمونځ د چا سره مناجات دی او د لمانځه د ادا کولو څخه مقصد څه دی او لمونځ د څونه اهتمام او مراعت وړ او لایق دی دا به څنګه لمونځ وي چې کله یې کوې او کله یې نه کوې وخت او ناوخته پر درېږې په لوی لاس په دنیوي کارو او بې ځایه خبرو وخت تېروې او بیا د وخت په آخر کې یو څو واره سر پورته او کښته کې دې ته هیڅ فکر نه کوي چې د چا په حضور کې ولاړ یم د رب العزت جل جلاله و دربار ته څه قسم حاضري ورکوم آیا الله جل جلاله یوازې دغه ستا ناسته ولاړه او سر پر ځکه ایښول او کږېدل ویني العیاذ بالله د زړه په حال مو نه خبر آیا دغه زموږ په لمنځو کې د اخلاص او عاجزۍ کم رنګ شته ښه پوه او متوجه شئ چې د لمانځه د ادا کولو دغه ټول شکلونه او قسمونه درجه پر درجه فعن صلاتهم سامو فعن صلاتهم ساهون کې شامل او داخل او د الله جل جلاله دغه وعده سوی عذاب و دغه المنځ کوونکو ته ګوري بې له کسانو څخه چې توبه وکړي او پر تیرو اعمالو پښیمانه الله جل جلاله دې د توبې توفیق راکړي الله جل جلاله مو دې خپل منځو ته متوجه کړي آیا د یو مسلمان د پاره دا شایي چې د مالو په خرڅولو او رانیولو مشغوله وي د کورني ژوند په معیشت مشغوله وي په اولادو مشغوله وي او لمونځ ځینې ضایع یا بې وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اول هغه شی چې د قیامت په ورځ یې د بنده سره حساب کیږي هغه لمونځ دی که یې دغه حساب پوره او صحیح سو نو کامیاب او د عذاب خلاص سو او که یې لمونځونه کم سوه نو ناکامه او تاواني سو رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه عهد چې زموږ او د دوی په مابین کې دی لمونځ دی که چا لمونځ پرېښاوه په تحقیق سره کافر سو رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د بنده او د کفر په مابین کې د لمانځه پرېښول دي یعنی د کافر او مسلمان فرق په لمانځه سره کیږي نو که چا لمونځ نه کاوه په عوض د دې چې مسلمان ورته وویل شي باید کافر ورته وویل شي رواه مسلم والترمذي او امام بخاری د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل که د چا څخه د مازدیګر لمونځ پاتې شو د هغه نور عمل عبث او بهوده شو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي که چا په قصد سره لمونځ پرېښاوه د هغه څخه د الله جل جلاله ذمه بری ده یعنې هغه د الله عز وجل د بندګۍ څخه ووتي رواه احمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي امر کړه سوی یم چې تر هغو د خلکو سره وجنګېږم ترڅو د لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شاهدي ادا کوي او لمنځونه کوي او زکات ورکوي که یې دغه کارونه وکړه نو یې خپل ویني او خپل مالونه زما څخه وساتل مګر د هغو په حق سره او دا یې حساب پر الله جل جلاله دی دا څه معنا مګر د هغو په حق سره یعنی که یو مسلمان د شهادت کلمه ووایي لمونځونه ادا کړي زکات ورکړي زما د طرفه هغه په امان دی نه په ده کار لرم او نه یې په مال مګر که یې بیا قتل وکړي یا یې بل داسې کار وکړي چې حد یا قصاص پر جاري کېدی هغه عملي کوم یا د الله عز وجل چې کوم حقوق د ده په مال کې دي هغه ځینې اخلم او بیا یې نور حساب پر الله جل جلاله دی رواه البخاری و مسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا لمنځونه وساتل یعنی هغه یې پر خپلو وختو په ښه ډول سره ادا کړه دغه لمنځونه به د قیامت په ورځ د لره نور دلیل او د عذاب څخه خلاصوالی وي او هر هغه څوک چې د لمنځو ساتنه نه کوي هغه لره به د قیامت په ورځ نه نور وي، نه دلیل وي او نه خلاصوالی وي. او د قیامت په ورځ به د فرعون او قارون، هامان او ابی ابن خلف سره وي. رواه البیهقي. ځینې علما رحمهم الله وايي، دا چې د قیامت په ورځ د لمانځه پرېښوونکی د دغو څلورو سره حشر کېږي، یا راپورته کېږي، د هغه سبب دا دی چې دی به د دغه لمانځو څخه یا په مال مشغوله وي یا په امریت یا به په وزارت مشغوله وي، نو که په وزارت مشغوله و د هامان سره حشر کېږي چې د فرعون وزیر و، که په مال مشغوله و د قارون سره حشر کېږي که په پاچهي او آمریت مشغوله و د فرعون سره حشر کېږي الصلاة يا أمير المؤمنين يعني يا أمير المؤمنين دل مانزه وخي در رضي الله تعالى عنه وويل هو هر هغه څوک چې لمونځ ضایع کړي هغه لره په اسلام کې حصه نشته عبد الله ابن شقيق رضي الله تعالى عنه چې د تابعینو څخه دی وایي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب کرامو د اسلامی اوامرو څخه د هیڅ شي پرېښوول کفر نه باله بې له لمانځه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه د یې په باره کې پوښتنه وشوه چې لمونځ نه کوي ده رضی الله تعالی عنه وویل هر هغه څوک چې لمونځ نه کوي هغه کافر دی رواه البیهقي مګر علما کرام وایي دغه حدیث ضعیف دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي که چا یو لمونځ په قصد سره پرېښاوه د الله جل جلاله سره به په داسې حال کې ملاقات شي چې پرده به په قهر وي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي که څوک د الله جل جلاله سره ملاقات شو یعنی د رب عز وجل په حضور کې ودرېدی او دی د هغو کسانو څخه وو چې لمونځ یې ضایع کاوه الله عز وجل به د ده و نورو نیکیو او حسنات ته هیڅ اعتبار ور نکي یعنی دا چې دی لمونځ نه کوي د ده په نورو حسناتو او نیکیو هیڅ نه ده جوړه لمونځ د اسلام عمود دی چې عمود نه وي نورې نیکۍ فایده نه رسوي ابن حزم رحمه الله وایي تر شرک وروسته د لمانځه تر ځنډولو او بې له حقه د مؤمن تر وژلو بله لویه ګناه نشته سبحان الله دا د لمانځه مقام دی هغه د لمانځه سره د مسلمانانو بې پروايي ده ابراهیم النخعي رحمت الله علیه چې تابعي او د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی وایي که چا لمونځ پرېښاوه کافر سو ایوب السختیاني رحمه الله هم دغسې جمله ویلې ده عون ابن عبدالله رحمه الله وایي یو انسان چې په قبر کې کښېښول سي تر هر څه د مخه اول د لمانځه پوښتنه ځینې کېږي که په دغه پوښتنه کې کامیابه شو بیا یې نور عمل تر نظر ایستل کېږي که په لمانځه کې کم او ناکامه شو نور عمل ته یې هېڅ نه کتل کېږي چې تا ښه کړي دي که بد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي کم وخت چې یو بنده په اول وخت کې لمونځ وکړي دغه لمونځ یې په داسې حال کې آسمان ته پورته کړه چې چې نور ځینې ته کېږي تر څو عرش ته ورسېږي او د قیامت تر ورځې خپل خاوند دپاره بخښنه غواړي او خپل خاوند ته وایي تا دې الله وساتې لکه تا چې زه وساتلم او که یو بنده پر خپل وخت لمونځ ونه کړي دغه لمونځ یې په تاریکي کې پېچلی وي او آسمان ته پورته کړل شي کوم وخت چې آسمان ته ورسیږي هلته داسې سره وپېژل شي لکه یو زوړ ټوکر چې سره وپېچې خاوند پر مخ په وویشتل شي دغه لمونځ به خپل خاوند ته وایي الله دې تا داسې ضایع کړي لکه زه چې دې ضایع کړم د الله عز وجل څخه د ټولو مسلمانانو د پاره د سحل منځو د ادا کولو توفیق غواړم انه جواد کریم وارحم الراحمین امام زهبی رحمه الله وایي په حدیث شریف کې راغلی دی که چا پنځه فرض منځونه په صحیح طریقه سره پر خپلو وختو ادا کول الله عز وجل به یې په پنځو احسانو او کرامتو سره مکرم کړي اول الله عز وجل به د ژوند تنګي ځینې پورته کړي یعنی په رزق کې به یې برکت او پراخي وي دنیوي مشکلات او تکالیف به نه ورپېښېږي کارونه به یې د ده د غوښتنې سره سم پای ته رسېږي مقصد دا چې خوشحاله ژوند به یې دوهم د قبر د عذاب څخه به خلاص وي درېیم د قیامت په ورځ به یې عملنامه پر اصل ورکول سي څلورم پر پل صراط به برېښنا غوندې تیر سي پنځم جنت ته به بې له حسابه داخل سي او هر هغه څوک چې په لمنځو کې تنبلي او کاهلي کوي الله عز وجل به په پنځلسو عذابو چې پنځه یې په دنیا کې دي درې د مرګ په وخت کې دي درې په قبر کې دي او درې یې هغه وخت دي چې د حشر او نشر په د قبر څخه راپورته شي هغه پنځه عقوبت چې په دنیا کې ورکول کیږي دا دي اول د عمر څخه به یې برکت ایسته شي دوهم د صالح او څو خلقو نور به یې د مخه څخه ایسته شي یعنی شکل او چهره به یې بې نوره وي دریم هر ښه او نیک عمل چې کوي د هغه اجر او ثواب الله عز وجل نور کوي څلورم د بیلمان د دعا و آسمان ته نه پورته کیږي یعنی نه قبلیږي پنځم د صالح خلقو په دعا کې برخه نه لري یعنی د هغو په دعا کې هم نه داخلیږي او هغه درې عقوبتونه چې د مرګ په وخت کې ورکول کیږي دا دي اول د خوار او ذلیل مري یعنی مرګ به د ذلت وي دوهم د لمانځه وږی مري یعنی د زکندن په وخت کې به ډېر وږی وي که څه هم ډېر خواړه یې خوړلي وي خو دی به ډېره شدیده لوږه حسوي درېیم د لمانځه تږی مري که څه هم د دنیا دریابونه په وچښل سي خو دی تږی وي او هغه درې عقوبته یا عذابه چې په قبر کې ورکول کیږي دا دي اول قبر دونه پر تنګیږي چې پښتۍ به یې یو تر بله سره ورتیري کړي دوهم په قبر کې اور ورته بلیږي او دی به د شپې دریم پر بیلمانځه په قبر کې یو مار مسلطه کیږي چې د دغه مار نوم الشجاع الاقرع دی د دغه مار سترګې د اور دي دغه مار نوکان لري او نوکان یې د اوسپنې دي هر نوک یې د یوې ورځې د تګ د مسافې پر انده اوږدی او دغه مړي ته خبرې کوي ورته وایي زه الشجاع الاقرا یم خو آواز یې لکه دندې غړمبهاری داسې دی او دغه بېلمانځه ته وایي زما رب زه امر کړی یم چې د سهل ماځي سپېدو څخه بیا تر لمر راختون د لمانځه پر پرېښوولو دي د ماپښین څخه تر مازیګر پورې وهم او د مازیګر د لمانځه پر پرېښوولو دي د مازیګر څخه بیا تر ماښامه پورې وهم او د ماښام د لمانځه په پرېښوولو دي د ماښام څخه تاره پورې وهم او هر وار چې دغه مار دغه بېلمانځه ووهي بیلمان د او یا ذراع په مځکه ننوځي او د قامت تر ورځې دغه بیلمانځه د ننه په قبر یا په مځکه کې په دغه عذاب اخته او مبتلا دي او هغه عذابونه چې بیلمانځه ته د قامت په ورځ پس له هغه څخه چې د قبر څخه راووځي ورکول کیږي دا دي اول د بیلمانځه سره حساب ډیر شدید او سخت وي ورونو تاسو فکر وکړئ چې یو معلم په امتحانو کې یو څه سخت سوالونه راوړي او یا سخت پوښتنې کوي د شاګردانو یې څه حل دغه کیفیت به هغه چاته معلومیږي چې دغه صحنه پر ورغلې وي دا خو معلم دی او قدرت یې هم ډېر لږ او محدود دی فقط نمرې دې درکموي خو هغه قادر مطلق الله عز وجل چې د یو چا سره سخت حساب کوي زه خو یې په خبرو سره سخت کیفیت نه سم بیانولی دا فقط هغه څوک حسولای شي چې د الله جل جلاله قدرت او عذابونه ور معلوم وي او خپل تقصیر او ګناهونه ور معلوم وي نو اول د قامت په ورځ د بیلمانځه سره سخت حساب کیږي دوهم الله عز وجل پر د په قهر وي ورون دغه خبره د مسلمان زړه ورچوي چې الله در باندې په قهر وي په دې دنیا کې د یو پولیس یا قهر نسو قبلولای چې رشوت او واسطه دواړه چلیږي درواغ او رښتیا ویلای سو او هغه کارونه چې د ما څخه نه دي لیدلي دی نه په خبر او دغه اوس چې زه د ده په مخ کې ولاړ یم بیا هم زما د زړه په حال نه دی خبر مګر الله هغه قهار او جبار الله هغه الله چې نه واسطه قبلوي نه رشوت هغه الله چې زموږ د زړه په حال خبر دی هغه الله چې قدرت یې زموږ تر خیال او تصور لوړ دی که دغه الله پر موږ په قهر وي زموږ به څه حال وي الهي ستا رضا مو په نصیب کې الهي ستا د قهر څخه وساتې دریم دغه پیلمان د دوزخ و اور ته داخلیږي ورور د دوزخ د اور او عذابو بیان په لسو کیسو او کتابو کې هم نه ځایږي نو زه به اوس په دغه مختصر بحث کې د دوزخ په باره کې تاسو ته څه ووایم بې له دې څخه چې د ارحم الراحمین رب عز وجل څخه د بخښنې او مغفرت دعا وکړو او په خپلو دانو او عملو کې یو څه تغیر راولو بله د نجات لار نشته په یوه روایت کې راغلي دي چې د بېلمانځه پر تندي به درې لیکې خط لیکل سوی وي چې اوله لیکه یې لیکلي دي ای د الله د حق ضایع کوونکې دوهمه لیک ای هغه څوک چې د الله په غضب سره خاص سوی یې درېیمه لیک لکه څرنګه چې په دنیا کې دې د الله حق ضایع کړی وو نو نن ورځ د الله د رحمت څخه نا امیده سه ورونو او خوند زه فکر نه کوم چې دغه د تکالیف او عذابو حالات یو مسلمان واوري او دغه معلومات یو مسلمان ته حاصل شي او هغه دې بیا لمونځ پرېږدي او که یې پر دغه سربېره پرېږدي نو تاسې د هغه په باره کې خپل نظر ووایاست چې دغه انسان ته مسلمان ویل کېدلای شي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل شي او د الله جل جلاله په حضور کې به ودرول شي الله عز وجل به پر هغه امر وکړي چې اور ته داخل کړي سړی به وای ولی یا رب الله عز وجل به وفرمایي په سبب د ځنډولو د لمانځه د خپلو وختو څخه او په ما سره دې په درواغو قسمونه یادول رواه ابن حجر الهیثم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت دی چې یوه ورځ یې د خپلو اصحابو په حضور کې وفرمایل الهي په موږ کې بدبخته او محروم مه پرېږدې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسو پوهیږئ چې بدبخت او محروم څوک دی صحابه کرام وویل هغه څوک دی یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د لمانځه پرېښوونکی رواه الهیثمي نو د لمانځه پرېښوونکی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قول او شاهدی سره شقیق او محروم بدبخته او بې برخې دي روایت ته ویلي اول هغه څوک چې د قامت په ورځ یې مخان توریږي هغه بې لمانځه یا د لمانځه پرېښوونکي دي او په جهنم کې یوه شیله یا یوه کنده ده چې یې لملم ورته ویل کېږي چې دغه شیله مارانو ډکه ده هر مار یې په پوندواله د اوښ غاړه دونه پنګ وي او اوږدوالی یې د یوې میاشتې د تګ اندازه ده دغه مار چې د لمانځه پرېښوونکی ووهي او یا کاله د ده په بدن کې د دغه مار زهر پرله ایشي او بیا یې غوښې وشورېږي سره دوی امام شمس الدین الذهبي په خپل کتاب الکبائر کې د یوې قصې روایت کوي او وایي د بني اسرائیل څخه یو شذ او موسی علی السلام تراغله او ویل یا رسول الله ما ډیر لو ګناه کړې ده او د هغې ګناه څخه مې و الله جل جلاله ته توبه وکړه نو ته هم و الله جل جلاله ته دعا وکړه چې و ما ته هغه زما ګناه راوبخشي او توبه مې قبول کړي موسی علی السلام وویل ستا ګناه څه شي ده ښځې ویل یا نبی الله ما زنا وکړه او د هغې زنا څخه مې دوی پیدا شو او بیا مې هغه مړ کړي موسی علیه السلام وویل وځه یا فاجرې چې اوس د آسمانه اور را نازل نسې موږ به هم ستا په بدبختي در سره وسوځې ښځه په مات زړه د موسی علیه السلام څخه ولاړه موسی علیه السلام ته جبریل علیه السلام راکښته سو او ویې ویل یا موسی الله عز وجل درته وایي ولې دې دغه توبه کوونکې ښځه رد کړه آیا تر دغه ښځې دې شر او بد انسان نه دی لیدلی موسی علیه السلام ویل یا جبریل څوک تر دغه ښځې بد او شر دی جبریل علیه السلام وویل هغه څوک چې په قصد سره لمونځ پرېږدي ښه متوجه شي هغه څوک چې لمونځ نه کوي تر چا شر او بد نو تر هغه زناکاره ښځې چې تر زنا کولو وروسته یې خپل بېګناه کوچنی هم وژلی وي د ځینو پخوانیو صالحه خلقو څخه یوه بله قصه را نقل شوې ده هغه دا چې یو ښه او صالح سړی و د ده یوه خور مړه شوه د ښخېدلو په وخت کې د دغه سړي د جیبه څخه د پیسو یوه کڅوړه په دغه قبر کې ولوېده یا زموږ په اصطلاح د پیسو په ټاکیدانه یې په قبر کې ولوېده په دغه وخت کې هیڅوک په دغه کڅوړي ته نسو متوجه ښځه ښخه سوه او سړی کور ته ولاړ هلته یې پام سو چې زما څخه د پیسو کڅوړه په قبر کې لوېدلې ده نو بیرته قبر ته ورغلی او د قبر په شنلو یې شروع وکړ پس له کیندلو او شنلو یې ولیدل چې پر خور یې په قبر کې اور بلیږي پر خور یې بیرته خاورې واچولې او خپلې مور ته غمجن او په ژړا سره راغی ویل ای مورې خبر مې کړ چې زما خور څه عمل کاوه مور یې ورته وویل ته ولې د هغې د حال پوښتنه کوې سړي ویل مورې ما د هغې قبر ولیدی چې پر هغې یې اور بلاوه وایي مور یې وژړل او ویې ویل زویه ستا خور په لمانځه کې سستي او ټمبلي کول او لمونځ یې تر خپل وخت ځنډاوه ورونو او خوند دا د هغه چا حال و چې لمونځ یې تر خپل وخت ځنډاوه نو د هغه چا به څه حال وي چې لمونځ نه کوي والله المستعان اوس به د هغه چا عقوبت او عذاب درته بیان کړم رکوع او سجده نه پوره کوي امام بخاری او امام مسلم او نور محدثین د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یو سړی و مسجد نبوي ته داخل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ناس سړی لمونځ وکړي او بیا راغلی ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته سلام وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د سلام جواب ورکړي او بیا یې ورته وفرمایي ارجع فصلي فانك لم تصلي ولاړ ته لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی سړی ولاړ شو او هغه ته لمونځ یې وکړي لکه د مخه چې یې کړی وو او بیا راغلی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام ووایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د سلام جواب ورکړي او بیا یې ورته وویل ولاړ شه لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی سړی ولاړ او هغه چې لمونځ یې وکړي لکه د مخه چې یې کړی و بیا راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې سلام ووایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د سلام جواب ورکړي او ورته ویې ویل ولاړ شه لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی دا درې واره شول دلته نو سړي په درېیم وار کې وویل قسم مې دې په هغه ذات سره وي چې ته یې په حق سره رالیږلی یې چې تر دغه زیات مې ښه لمونځ نه دی زده راویې شه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې لمانځه ته ولاړ شوې تکبیر به ووایه او بیا به د قرآن مجید څخه هغه څه ووایه چې ستا زده او درته اسانه دي بیا داسې رکوع وکړه چې په رکوع کې ښه آرام سې بیا راپورته سه تر څو چې ښه سم ودرېږې بیا سجده وکړه تر څو چې په سجده کې ښه آرام سې بیا کښېنه تر څو چې په ناسته کې ښه آرام سې او بیا سجده وکړه تر څو چې په سجده کې ښه آرام سې او دغه کار دې په ټوله لمانځه کې کوه ورونو او خوند دغه سړي څنګه لمونځ کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل ولاړ ته لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی دې سړي پوره رکوع او پوره سجده نه کول او رسول الله صلی الله علیه و وسلم رکوع او سجده ور وښوول چې په رکوع کې به ښه آرام شي بیا راپورته شه دا یې نور ته وویل چې درې واره تسبیح وایه بلکې آرامه او پوره رکوع یې ورته وویل زموږ ځینې خلک ممکن درې واره تسبیح وایي خو یو تسبیح هغه وخت وایي چې دی رکوع ته ځي او یو تسبیح په رکوع کې وایي او یو هم هغه وخت وایي چې د رکوع څخه د پورته کېدلو په حالت کې وي او د رکوع څخه هم سم نه راپورته کېږي حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل د رکوع راپورته سه تر څو چې سم په ولاړې آرام ودرېږي او سجده هم باید پوره او آرامه وسی د دوو سجدو په مابین کې باید سمه او آرامه ناسته وسی امام احمد رحمه الله د ابي مسعود بدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وايي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل هغه المنز نه صحیح کیږي چې د هغه المانځه پر رکوع او سجده کې سړی خپل ملا سمه او سیده نه کړي رواه احمد والترمذي والنسائي وابو داود والبيهقي نو دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه معلوم حدیث دی چې که یو لمونځ کوونکی په لمانځه کې پس د رکوع او سجدې څخه خپله ملا داسې سمه او سیده نه کړه لکه څرنګه چې په خلقت کې ده د هغه لمونځ باطل دی او دغه رنګه په رکوع او سجده کې به هر عضو یا اندام آرامیږي بیا به راپورته کېږي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي په خلقو یا غلو کې ډېر بد غل هغه څوک دی چې د خپل مانځه څخه غلا کوي یو چا پوښتنه وکړه چې د خپل مانده څخه څنګه غلا کوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل رکوع او سجده یې پوره نه کوي او قرائت پوره نه پکښې وایي رواه احمد والطبراني والحاکم والبيهقي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي الله عز وجل وهغه چاته نه ګوري چې په رکوع او سجده کې املا نه سیده کیږي یعنی د رکوع او سجده څخه سم او پوره نه راپورته کیږي رواه احمد والترمذي والنسائي والبيهقي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا د منافق لمونځ دی چې څوک ناست وي او لمر ته ګوري تر څو چې لمر د شیطان په دوو ښکرو کې څو بیا نو دی ولاړ او څلور واره مشوکه ووهي او په دغه لمانځه کې د الله ذکر نه کوي مګر لږ رواه مسلم و ابو داود د ابي عبد الله الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل اصحاب کرامو سره لمونځ وکړي او بیا کښېنه په دغه وخت کې یو سړی مسجد ته را داخل شو او پر مانځه ودرېدی خو په لمانځه کې رکوع او سجده پوره نه کول فقط مشوکه یې وهل نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو دغه سړی ویني که پر دغه حال مړ نو بیل ملت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر بل ملت مړ شو په لمانځه کې داسې مشوکه وهي لکه کارګه چې په وینو کې مشوکه وهي رواه ابن خزیمه والطبراني والبيهقي یعنی ژر ژر سر پورته کښته کوي ورونو دا چې کارګه په وینه کې مشوکه وهي دا یو مثال او یو تشبیه ده که چا د کارګانو په منطقه کې ژوند کړی وي او کارګان یې لیدلی وي دغه حرکت ور معلومیږي او په پوهیږي د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لمونځ یوه پیمانه او اندازه ده که چا پوره ورکړه پوره به ورکول شي که چا کمه ورکړه نو تاسو ته در معلومه ده چې الله عز وجل د مطففین په باره کې څه ویلي دي رواه ابن المبارک و ابن ابي شیبه ورونو مطفف چې مطففین یې جمع ده و هغه چاته ویل کیږي چې په وزن یا پیمانه په ګزه یا متر کې یا په لمانځه کې کمی کوي که چا په کاني یا کیلو کې کمی وکړه هغه متفق دی که چا په پیمانه یا په لیټر کې کمی وکړه هغه متفق دی که چا په ګزه یا متر کې کمی وکړه هغه متفق دی که چا په لمانځه کې کمی وکړه رکوع او سجده یې پوره نه کړه ادا هغه متفق دی او الله عز وجل د متفق په باره کې فرمایي ویل للمطففین الله عز وجل و مطففینو ته په ویل سره وعده ورکړې ده او ویل په جهنم کې یوه شیله ده چې دوزخ د هغې شیلې د حرارت او ګرمۍ څخه پناه غواړي ای عاجز انسانه ستا به څه حال وي الله دې موږ او تاسې ځینې وساتي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل کم وخت چې یو ستاسې سجده کوي نو د تندی پزه او لاسونه پر ځکه کښېږدي بېشکه چې الله عز وجل ما ته وحي کړي دي چې پر اوو اندامو سجده وکم تندی او پزه دغه دواړه پرې وحساب او دوه ارغوي دوه دنګنونه دوې پښې دا اوس وریښتان او کالي راټول نه کوم یعنی په لمانځه کې حرکتونه ونه کړم که چا لمونځ وکړي او د دغه لمانځه څخه یو هر اندام ته د هغه حق ور نه کوي هغه اندام تر هغو لعنت پر وایي تر څو چې دی د دغه لمانځه څخه فارغه کیږي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي امام بخاري د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د یو سړی ولیدي چې لمونځ یې کاوه خو د لمانځه رکوع او سجده یې پوره نه کول نو حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل تا لمونځ نه دی کړی او که ته مړ شوې او تا دغسې لمونځ کاوه نو ته مړ شوې پر بل فطرت بې له هغه فطرت څخه چې الله عز وجل پر هغه فطرت محمد صلی الله علیه و وسلم خلق کړی دی رواه البخاری و احمد یعنی دغه لمونځ چې ته کوې دا لمونځ نه دی او کته او کته د مرګ تر وخته دغسې لمونځ کوې نو ستا مرګ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر دین او فطرت نه دی او د ابو داود په روایت کې راغلي دي چې حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې د کومه وخته راهیسې ته دغسې لمونځ کوې سړي وویل د څلوېښتو کلو راهیسې حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل تا د څلوېښتو کلو راهیسې هېڅ لمونځ نه دی کړی او که ته مړ نو ته بې له طریقې د محمد صلی الله علیه وآله وسلم پر بله طریقه مرې حسن بصري رحمه الله به ویل ای ابن آدمه دا چې تا ته ستا لمونځ سپک معلومیږي او ته ورسره بې پروا یې نو تا ته به ستا د دین څخه کم شی معزز او د توجه وړ وګرځي حال دا چې ستا څخه د قیامت په ورځ اوله پوښتنه د لمانځه کېږي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي اول هغه شی چې د قیامت په ورځ د بنده سره د ده د عمل څخه حساب کیږي هغه د ده لمونځ دی که یې دغه د لمنځو حساب صحیح او پوره سو نو دغه سړی کامیابه او خلاص او که یې دغه حساب کم او خراب سو نو ناکامه او تاواني سو که د یو مسلمان د فرضي لمنځو څخه یو شی کم سو نو الله عز وجل وفرمایي وګوري آیا زما بنده نفلي لمنځونه لري چې په هغه سره یې د فرایضو کموالی پوره سي او بیا یې نو نور ټول عملونه پر دغه طریقه وي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه نو د یوه مسلمان دپاره دا پکار ده چې نفلونه ډېر وکړي ځکه که یې په فرایضو کې کمی راسي الله عز وجل یې په خپل کرم او احسان په نوافلو ورپوره کوي یعنی هغه ورځ په یاد کړه چې پونډۍ لته کړه سي او د قیامت د ورځې سخت حالت راسي دغه کافران او منافقان به د سجدې کولو د پاره راوبلل سي پس دوی به سجده نسی کولای ورونو د تفسیر علماو د پونډۍ د لڅېدو معنا پر دوه قسمه کړې ده اول کم وخت چې د قیامت د ورځې حول ډېره سختي شروع سي نو به د ټولو انسانانو څخه وغوښتل سي محترم ورونو څرنګه چې سته پای ته ورسېدله زموږ پاته بحث به په راتلونکې دوهمه سته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد